وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين په دې باندې ځان پوه کړي چې زه د څه مقصد لپاره پیدا یم نو څوک چې د الله سبحانه وتعالی په عبادت کښې او په توحید کښې وخت نه تېروي د ده وختونه او دارنګې د ده ټیمونه دا په عبثاتو کښې تېرېږي نعوذ بالله من ذلک د هغې لوی خیر نه محرومه کېږي چې د کوم مقصد دپاره څه دپاره دا پیدا شوی او خپل مقصد یې پرېښی په عبثاتو کښې دی ځکه الله سبحانه وتعالی وایي وما خلقت الجن الله وایي ما نه دي پیدا کړي جنات والانس او انسانان الا لیعبدون مګر خاص د خپل عبادت دپاره د عبادت نه مراد عبادت په طریقې د توحید سره دی ځکه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي قرآن عظیم شان کښې چې کله عبادت ذکر شي عاجزي کوئ الله سبحانه وتعالی ته تابعدار یې او عاجز یې نو اوس که یو سړی د الله د عظمت د وجې نه یو عبادت نه کوي مثال په طور یو سړي بیان شروع کړی د الله د محبت او د عظمت د وجې نه نه دی شروع کړی خپله ځان ښودنه او دارنګې خپل شهرت او خپل اعزاز یا چا باندې سینه یخول او یا چې کوم دی باطلې او دروغ ویل او غلطې فتوې ورکول دا عبادت نه ده ځکه عبادت خو د دې نه جوړ چې د انسان د الله سبحانه وتعالی سره محبت وي او د ده د خپل نفس سره محبت دی د نفس په محبت کې د شهرت په محبت کې د خپل عزت په محبت کې د خپل سړي یخولو په محبت کې لګی دی او په خلکو باندې بېځې فتوې ورکوي دا عبادت نه دی دویمه چې د الله سبحانه وتعالی تابعدارۍ کې په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافضو په پېژندنه، د روافضو په کفري عقائدو او خرافاتو، د روافضو په شرکياتو او مکفراتو هر اړخېز مدلل او مفصل درسونه، نن شيعو او روافضو د شرک هره دروازه ټنګولې ده او د شرک په هره دروازه شرک ته ور ننوځي دي. د هرې دوشنبې او سې شنبې ورځې په ماښامنيو خپرونو کښې. د شیعو او روافظو په باره کې مختص شوې ده په دې کښې به مونږ دا اورېدونکو ته پېښ کړو انشاءالله چې شیعګان څوک دي روافظ څوک دي اوس چې په دې عالم اسلام کې د شیعه او د روافظو په نوم باندې کوم خلک ژوند کوي او ځانون ته مسلمانان وایي ایا دا رښتیا مسلمانان دي د دوی څه عقاید دي د دوی څه صفتونه دي د دوی څه معامله ده د مسلمانانو سره نو په دې هکله به مختصره غوندي او ډېره لنډه جایزه او لنډ او مختصر تقریر او بیان پېش کېږي انشاءالله د شیعو یا د روافظو پېژندنه شیعه لفظ الشیعتو دا لفظ چې دی دا ماخوذ دی د مشایعه نه المشایعه او مشایعه په معنا د مطاوعت، متابعت او مناصره او موافقه للرای ته ویل کېږي. ابن منظور کوم چې لسان العرب د عربي لغت د ذخیرې یو مشهورترین کتاب دی. ابن منظور صاحب کوم چې اووه سوه یولس هجري کښې وفات دی هغه وایي والشیعة اتباع الرجل وانصاره وجمعها شیع واشیاع جمع الجمع وایي شیعه الشیعه دا د سړي اتباعو پیروانو ته ویل کېږي کومکیانو ته ویل کېږي د دې جمع هغه په دې لفظ سره راځي شیاع او بیا اشیاع دا جمع الجمع ده دا د جمع جمع ده بیا د شیعون بیا جمع شوی دی په اشیاع سره بیا وایي و اصل الشیعه دي الفرقة من الناس شیعه لفظ په حقیقت کښې د خلکو یوې ډلې ته ویل کېږي او د دې شیعه لفظ د دې اطلاق په واحد باندي، په اثنین باندي، جمع باندي، مذکر، مؤنث، دې ټولو باندي په یو لفظ سره او په یوه مانا باندي راځي. ویقع علی الواحد والاثنین والجمع والمذکر والمؤنث بلفظ واحد ومعنی واحد د یو دپاره، دوو، درېیو دپاره او ډېرو دپاره د مذکر او مؤنث دپاره په یو لفظ او په یوه مانا سره استعمالېږي. بیا وایي وقد غلب هذا الاسم علی من یتولی علیا و اهل بیته د دې لفظ استعمال د هغه چا په هکله بیا غلبه موندلې ده څوک چې د علي رض او د هغې د کورنۍ سره د کورنۍ د غړو سره مینه کوي محبت کوي نصرت کوي حتی صار لهم اسما خاصا تر دې چې دا شیه لفظ د هغوی دپاره خاص نوم وګرځېده د علي رض د پیروانو او د هغې د کومکیانو خاص نوم وګرځېدو نو فاذا قیل فلان من الشیعة عرف انه منه نو کله چې داسې ویل شي چې فلانی شیعي دی دا ظاهره وي چې دا د عمري قبیلې نه دی چې کوم د عجوز بن الغو د کومکیانو او د عجوز بن الغو د ملګرو او د امداد کوونکو څخه دی بیا وایي واصل ذلک من المشایعة وهي المتابعة والمطابعة او د دې لفظ معنا چې دم هغه متابعت او مطاوعت دی دا ماخوذ دی د مشایعه نه او مشایعه متابعت او مطاوعت ته ویل کېږي بیا وایي والشیعة قوم یرون رأی غیرهم شیعه اصلا هغې فرقې ته ویل کېږي چې د نورو خلکو سره د هغې رأی وشي او یوه ډله جوړه شي وتشایع القوم صارو شیعا عربان وایي تشایع القوم صارو شیعا یعنې تشایع القوم معنا ده چې دا خلک ډله ډله وګرځېدل او عربان وایي شیع الرجل دوولس سوه پېنځه هجري کې هغه وایي کل من عاون انسانا وتحزب له فهو شیعه هغه څوک چې د بل کومک وکړي د بل انسان کومک وکړي او د هغې ډله جوړه شي نو هغې ته شیعه ویل کېږي بیا وایي واصل الشیعة من المشایعة وهي المتابعة شیعه الشیعة دا لفظ ماخوذ دی د مشایعه نه مشابعه متابعت او موافقت ته ویل کېږي بیا وایي وقیل عین الشیعة واون د الشیعة کې چې کوم عین کلمه ده نو دا واو دی اصل کښې من شوع قومه اذا جمعه او دا ماخوذ دی د دې نه شوع قومه یعنې معنا سره کله چې خلک خپل قوم را جمع کړي بیا وایي وقد غلب هذا الاسم الشیعه على كل من يتولى عليا واهل بیته دا اسم او دا نوم دا د شیعه نوم، د شیعه لفظ نوم، د دې غلبه راغلې ده په هر هغه چا باندې په استعمال کښې چې علي رض سره محبت کوي، مینه کوي، نصرت کوي، کومک کوي او د هغې د کورنۍ سره وهم امة لا یحصون مبتدعة او دغه ډله دا دومره امت دی چې یعنې بې شمېره خلک دي او مبتدعه ډله ده وغلاتهم الامامیة المنتظریة یسبون الشیخین او بیا د دوی هغه غالیان چې دي او قطر المحیط اول مجلد یو زرو سلمه صفحه همدارنګې مجمع البحرین په نوم باندې کوم کتاب د څلورم جلد درې سوه پېنځه پنځوس صفحه په دې کښې د دې شیعه لفظ تفصیل او وضاحت ذکر دی نو شیعه او تشیع او مشایعت په لغت کښې دا د دې متابعت د معنی خواوشا د متابعت او د مناصرت او د موافقت بالرأی او اجتماع علی الامر د دې معنی خواوشا دا لفظ چلېږي یعنې په همدې معنو راغلی دی خو بیا د دې اسم د دې نوم غلبه راغلې ده لکه لسان العرب او قاموس او تاج العروس چې وایي د دې لفظ بیا غلبه په هغه چا راغلې ده چې د علي رض د هغې د کورنۍ سره مینه لري د هغې کومک کوي د هغې نصرت کوي د هغې د عقیدې ملاتړ کوي خو اوس وخت کښې شیعګانو ته دا لفظ استعمالول اوس وخت کښې د روافظ روافظو ته چې د کوم مرکزیت ایران دی. نن چې په نړۍ کې څومره شیعهګان موجود دي، په نامه د شیعه، په نامه د شیعه چې نن په نړۍ کې څومره شیعهګان موجود دي، نو دا روافض دي. دې ته لفظ د شیعه استعمالول دا محل نظر دی، دا ټیک استعمال نه دی. دا لفظ پر روافظو باندې چې دا کوم مشري نن ایران کوي نن که د افغانستان شیعهګان دي، که د پاکستان دي، که د بنګله دېش دي، که د هند دي او که د جمو او کشمیر دي او که د برما دي او که د متحده عرب امارات دي او که د سعودي دي او که د کویت دي او که د قطر دي او که د بحرین او د تونس دي او که د ایران دي او که د سوري او د عراق دي ماته دا چې نن په نړۍ کې نن په ټوله نړۍ کې چې کوم شیعګان موجود دي نو دې ته لفظ د شیعه استعمالول ظلم دی دا روابیز دي او دوی ته لفظ د شیعه استعمالول دا خطایي ده ولې ځکه د شیعه لفظ معنا لغوي هغه متابعت او مناسبت ته ویل کېږي موافقت بالرای ته ویل کېږي نو څوک چې د علي رضالله سره په رای او نظر کې په فکره کې موافق وي او د هغه د رأی د عالم له د رأی موافقت کوي د هغه نصرت کوي د هغه سره کومک کوي مینه کوي دا خو مسلمانان دي شیعه چې نن دعوا لري د علي رضالهو او د هغه د کورنۍ د موافقت د رأی د هغوی سره په نظر کې یو شالي کېدل دا دعوا مکمله دروغجنه ده دا به مونږ په راتلونکو درسونو کې بحثونو کې انشاءالله ثابته کړو چې دې دعوه کې دوی دروغجن دي دوی د علي رضانهو دښمنان دي دوی د اهل بیتو دښمنان دي څومره روافظ چې نن په دنیا دي دا د خمیني زېږنده ده دا د خمیني مرتد لعین زندیق دا د هغه زېږنده ده د هغه په افکارو باندې چلېږي او خمیني هغه حامل د عقیدې د وحدت الوجود دی خمیني یو لوی مرتد او زندیق انسان دی او د هغې سره چې نن په نړۍ کښې څوک ملګري دي چې ټول شیعه ګان په شیعه په نوم باندې چې یادېږي ټول دا د خمیني بچیان دي هم په عقیده کښې هم په نصرت کښې هم په موافقت بالرای کښې هم په محبت کښې په هر څه کښې نو د شیعه لفظ نن استعمالول د نړۍ شیعه ګانو لپاره روافظو لپاره دا ظلم دی ځکه شیعه لفظ دا د شرک نه پاک خلک دي، دوی کې الحمدلله د بدعاتو بوی نه و، دوی د بدعاتو، شرکیاتو او د ټول کفر او زندقت چړې ایستلي دي او وړي، لیکن نن شیعو او روافظو د شرک هر دروازه ټنګولې ده او د شرک په هره دروازه شرک ته ورنوتي دي. او نن د ارتداد او د کفر ټولې لارې دوی تعقیب کړي دي دې روافضو ته اوسني چې کوم زمونږ د دې زمانې روافض دي نو دوی ته شیعه لفظ ویل دا ظلم دی لغوي لحاظ سره دا اطلاق صحیح نه دی او روافض چې دي نو دا لفظ دوی دپاره استعمال ټیک دی ځکه روافض دا محفوظ دی مشتق دی د رفظ نه او رفظ په معنا د ترک سره راځي ځکه ابن منظور صاحب د هغې کومک یې پرېښود، د هغې لاره یې پرېښودله. اصمعي صاحب وايي، ابن منظور صاحب د اصمعي قول را نقل کړی دی، وايي، کانو بایعوه ثم قالو له ابرأ من الشیخین، مخکې ورسره دې خلکو بیعت کړی و د زید ابن علي سره، خو بیا یې زید ابن علي ته وویل، که ته رښتیا زموږ مشر یې، نو ته به د شیخینو د ابوبکر او د عمر نه برأت وکړې. د هغې نه به بېزاري اعلان کړي نو مونږ به ستا ملګري یو نقاتل معک نو وایي فابا نو زید ابن علي انکار وکړو او دا بهترینه کلمه یې استعمال کړه ویې ویل کانا وزیری جدي فلا ابرأ منهما اخو زما د نیکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیرانو نو زه د هغه نه براعت نه کوم په خپل ځای د څړ کي او څړېدلي چري چې به د دې ګډو چېړیو او د اوښانو خوښه شوه ولا یثنیها عن وجه تریده او دا مالک او دا خاوند یې رمه څارونکی او رمه ساتونکی هغه د خپل مخ د خپل هدف نه نه اړوي هغه چرم چې هغه څاروي ځي بس دی نه راګرځوي بخښلی و نو د هغه وخت نه د شیعه فرقه یعنې دا نوم را روان دی خو د علي رض چې کوم ملګري وو هغې ته به یې شیعة علي ویل ټیک وو لیکن دا فرقه وروسته مبتدعه فرقه جوړه شوله په هغه اولنیو قرونو کښې او د هغې نه وروسته د دې فرقې په اعتقاداتو کښې او په عقایدو کښې او د علي رض په نسبت د دې عقیدې کښې شهرستاني صاحب لیکلی دی په فرق او ملل او نحل په باره کښې نو دوی دا ذکر کړي دي چې شیعه مختلف ډلې دي او بعضې پکې مشرکان دي بعضې پکې مبتدعین دي بعضې پکې د زندقت درجې ته رسېدلي دي ځکه چې ارا د دغې ډلو ارا او د دوی عقاید مختلف مختلف دي نو دوی دا ذکر کړي دي چې په دې شیعو کښې الله رب العالمین په علي زموږ کښې حلول کړی دی دا علي زموږ په بدن کښې نوتی دی او دا وایي چې علي زموږ دا اله دی نو په ټولو شیعګانو کښې بدترین کفر د دوی دی او دوی نصیریه ته بل نوم هم وایي نمیریه دا یو حرکت باطنیه دی چې په درېیم قرن په درېیمه پېړۍ هجري کښې لکه د ابن عربي مرتد زندیق په شان په عقیده لري دا به راشي انشاءالله دا به درته ووایم چې همدا عقیده د دوی د مشر لعین په دې عصر حاضر کې د خمیني مرتد هم وه د دې ډېرې مقصد د اسلام مړونه ده او د اسلام د زنځیر د کړۍ یوه یوه ختمونه ده او دې مسریان یا نومېریا دې فرقې ته استعمار فرانسې د فرانسوي استعمار په سوریه کې او هغه به په اخرت کښې له تاوانیانو څخه وي. هغه دین چې الله تعالی د خلکو لپاره خوښ کړی او له هغۀ پرته بل دین ترې نه قبلوي هغه د اسلام سپېڅلی دین دی چې د هغۀ لغوي او شرعي حقیقت سلامتیا یعنې اخلاص او استسلام یعنې الله تعالی ته غاړه اېښودل دي. شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله وايي اسلام الله تعالی ته یوازې د تسلیمېدو نوم دی. څوک چې خپل مخ الله تعالی ته تسلیم کړي او هغه نېک و کار وي، نو د هغه لپاره د خپل رب سره د هغه اجر دی او په هغه به وېره نه وي او نه به غمجن وي، البقره یو سل او دولسم ایات. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا النساء سل پنځه ویشتم آیات شپږ او څوک له هغه چا څخه په بهتر دین دي چې خپل مخ الله تعالی ته تسلیم کړي او هغه نیک عمله وي او د ابراهیم علیه السلام د دین تابع شي چې له شرک څخه پاک وي او الله تعالی ابراهیم علیه السلام په خالصه دوستۍ سره نیولی و بل ځای شیخ الاسلام وایي، هغه اسلام چې الله تعالی پرې خپل کتابونه نازل کړي او پیغمبران یې پرې استولي، دې ته وایي چې بنده الله رب العالمین ته پوره تسلیم او بیا د هغه سره روغ وي، مانا دا چې د هغه بندګي به کوي، د بل چا بندګي به نه کوي، لکه په غوره کلام یعنې وینا او د اسلام په سر یعنې کلمه طیبه لا اله الا الله کې چې واضح شوی. بیا د اسلام په ضد دوه شیان دي، شرک او تکبر. له دې امله د نوح علیه السلام څخه نقل دي چې هغه خپلو زامنو ته د لا اله الا الله او سبحان الله امر کړی وو او له تکبر او شرک څخه یې منع کړي وو ځکه متکبر انسان د الله تعالی له عبادت څخه تکبر کوي یعنې بندګي یې نه کوي چې په دې سره بنده الله تعالی ته تسلیم نه وي همدا ډول هغه څوک چې د الله تعالی بندګي هم کوي او ورسره د بل چا بندګي هم کوي نو هغه الله تعالی ته روغ نه دی بلکې شرک په کې وجود لري او د اسلام په لفظ کې تسلیمي او سلامتیا دواړه دي چې د اخلاص په نوم یادېږي بیا وایي مشرکین او تکبر کوونکي دواړه مسلمانان نه دي د یو انسان تر هغې نه شي مسلمان کېدی تر څو چې هغه دغه دوه معناګانې په خپل ځان کې نه وي راوستي مثلا که څوک الله تعالی ته تسلیم نه شي ټول عمل پرېږدي یا د اسلام د ښکاره متواتر اعمالو څخه په خپل زور منع شي نو هغه به له کافرو پرته بل څه نه وي همدا ډول هغه څوک چې د الله تعالی لپاره یوازې روغ یعنې سلامت نه وي لکه هغه څوک چې د تقلید یا تعویل له مخې د پیغمبرانو او ولیانو بندګي کوي نو هغه به د مشرک پرته بل څه نه وي اګر که لمونځ کوي روژه نیسي او دعوا هم کوي چې زه مسلمان یم او دا هغه حقایق دي چې د اسلام کلمه طیبه پرې دلالت کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي اله هغه چا ته ویل کېږي چې په حقه یې بندګي او تابعداري کېږي نو داسې څوک نه شته چې په حقه یې بندګي او تابعداري کېږي مګر یوازې الله تعالی دی او په همدې معنا کښې د الله تعالی لپاره د تسلیمېدو او سلامتیا معنا پرته ده او همدا موضوع د ټولو امتونو او قومونو لپاره د پیغمبرانو او انبیاو د دعوت موضوع شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله وایي د اسلام د لفظ دوه معناګانې دي لومړی مشترک دین او هغه داسې چې یوازې د الله تعالی بندګي وکړل شي په همدې خبره الله تعالی خپل ټول پیغمبران هم را لېږلي دي په همدې توګه د ټولو پیغمبرانو د دین په یووالي قرآن او سنت هم دلالت کوي دویم هغه دین چې الله تعالی یوازې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړی بیا د اسلام دوه مرتبې دي یوه ښکاره وینا او عمل چې له دې څخه په پېنځه بنیادونو تعبیر کېږي دویمه دا چې ظاهر به د باطن سره یو شان وي الفتاوه د اسلام دغه پېنځه بنیادونه چې هغه د اسلام ښکاره او پټ قولي او عملي حقیقت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کښې بیان کړی چې فرمایي اسلام په پېنځه بنیادونو جوړ شوی دی د لا اله الا الله محمد رسول الله ګواهي کول د لمانځه پابندي کول د زکات ورکول د حج فریضه ادا کول او د رمضان روژه نیول متفقون علیه د مسلم رحمه الله په روایت کښې داسې دي اسلام پر پېنځو شیانو جوړ شوی په دې خبره چې الله تعالی به یو ګڼي داسې اسلام نه دی چې الله تعالی ته په کښې تسلیمېدل او سلامتیا نه وي پرته بلکې دغه پېنځه بنیادونه په همدې غرض اېښودل شوي تر څو انسان الله تعالی ته روغ او په توحید او د نبي صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ او د دغو بنیادونو په ادا کولو کښې تسلیم وي اسحاق بن راهویه رحمه الله وایي مرجعه ډلې په خپلې نظریې کې دومره غلو زیاتی کړی چې وایي چا چې پېنځه وخته فرض لمونځ، د رمضان روژه، زکات، حج او عام فرایض پرېښودل خو انکار یې ترې ونه کړ نو موږ ورته کافر نه وایو بلکې د هغه فیصله الله تعالی ته پرېږدو ځکه دغه انسان د دې عبادتونو اقرار کوي دا عقیده لرونکي داسې مرجعه دي چې هېڅ شک په کې نه شته مسایل یې ژباړه، که چېرته دوی توبه وویسته، د لمونځ پابندي یې وکړه او زکات یې ورکړ، نو دوی په دین کښې ستاسې وروڼه دي او موږ ایاتونه په تفصیل سره هغه چا ته بیانوو چې پوهېږي. التوبه، یولسم ایت. فضیل ابن عیاض رحمه الله د دې ایاتونو د تلاوت څخه وروسته وویل. الله تعالی له شرک څخه توبه ویستل په وینا او عمل کښې ګرځولي یعنې لمونځ به قایموي او زکات به ورکوي لکن اصحاب الرأی وایي چې لمونځ زکات او د دین نور واجبات د ایمان برخه نه ده دوی په الله عز وجل درواغ وایي او د هغه د کتاب او د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کوي که چېرته خبره داسې وي لکه چې دوی وایي نو ابوبکر رضي الله عنه به د مرتدینو پر خلاف جنګ نه وی کړی بیا په دې حکم کښې د فقهاوو مرجئه او غلو کوونکو مرجئو د صحابه کرامو مخالفت وکړ او له دې ښکاري چې مرجئه د هغه اسلام په حقیقت نه دي پوه چې الله تعالی د خلکو لپاره د دین په توګه غوره کړی همدارنګه صحابه کرامو رضي الله عنهم په دې خبره هم اجماع کړې وه چې اسلام بغیر د سلامتیا څخه نه شته له دې امله یې هغه مرتدینو ته هم کافر ویلي چې د بتانو بندګي یې پیل کړې وه یا نو د نیکانو خلکو د هغو انځورونو بندګي یې کوله چې د دویم خطه به پراته وو په دې کښې صحابه کرامو رضی الله عنهم د دې خبرې پروا ونه کړه چې ګواکې دغه خلکو تازه اسلام راوړی او جاهلیت ته نږدې دي یا د پېغمبرۍ دعوه کوونکي د جالان پیدا شول یا د مسلمانانو په کورونو د زکات نه ورکوونکو غلبه کړې بلکې د هغوی وګړو ته یې کافر وویل په دې اجماع کښې د دې زمانې جهمیانو د صحابه کرامو مخالفت کړی او د هغوی په مقابل کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا ذکر کوي چې فرمایي څوک چې مړ شو او په دې پوهېده چې نشته لایق د بندګۍ مګر یوازې الله دی نو دا انسان به جنت ته ننوځي صحیح مسلم اسلام به د دې بنیادونو پرته بل څه نه وي ولاړ او چا چې له دې ستنو څخه په یوه هم بې پروایي وکړه نو کېدای شي چې ودانۍ پرې را پرېوځي کله چې دغه ودانۍ را پرېوځي نو د آخرت له عمره مخکې به د دنیا په توره تباه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپل دین بدل کړ مړ یې کړئ صحیح بخاري لیکن په دغو پنځو رکنونو کښې تر ټولو لوی رکن هغه دی چې د یو بنده اسلام د هغه پرته هېڅکله نه صحیح کېږي چې هغه د کلمې طیبې ګواهي ده معنا یې دا ده چې نشته لایق د بندګۍ او تابعدارۍ مګر یو الله تعالی دی په دې کلمه کښې توحید الالوهیه توحید الربوبیه او توحید الاسماء والصفات پروت دی شیخالاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي لا اله الا الله په دې کلمه کښې د الله تعالی لپاره د الوهیت د یوازیوالي کمال پروت دی بیا په الوهیت کښې د الله تعالی د علم قدرت رحمت او حکمت کمال پروت دی په دې کښې بیا د بندګانو سره د الله تعالی ښېګڼه هم پرته ده ځکه اله له معلوم څخه اخېستل شوې او معلوم هغه ته ویل کېږي چې د عبادت مستحق وي. بیا د الله تعالی د یو صفت له مخې د هغه د عبادت مستحق جوړېدلو کښې دا خبره هم پرته ده چې دغه ذات سره دې انتهايي زیاته مینه وشي او هغه ته دې انتهايي زیاته غاړه کېښودل شي. د لا اله الا الله ګواهي په الله تعالی د ایمان او په طاغوت د کفر ګواهي ده چې باید یوازې د الله تعالی بندګي وشي او د هغه څخه پرته په نورو ټولو معبودانو کفر وشي تر څو چې تاسې په الله تعالی یوازې ایمان را نه وړئ الممتحنه څلورم آیات محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وایي اسلام دې ته وایي چې الله تعالی ته په توحید تسلیم شي هغه ته په تابعدارۍ غاړه کېږدي او د شرک او مشرکین څخه بېزاري اعلان کړي درې اصول نو اسلام کې الله تعالی ته د سلامتیا او تسلیمېدو معنا پرته ده او انسان تر هغې مسلمان کېدای نه شي چې یوازې د الله تعالی بندګي ونه کړي او د هغه څخه پرته په نورو کفر ونه کړي، لکه چې د پېنځه بنیادونو په حدیث کښې بیان شوې. نو د الله تعالی د بندګۍ څخه پرته اسلام نه دی ممکن چې دې ته تسلیمېدل وايي او په طاغوت د کفر پرته هم اسلام ممکن نه دی چې دې ته سلامتیا وايي. یو انسان تر هغې د شرک د چټلتیا او د مشرکینو د نجاست څخه روغ نه شي پاتې کېدای چې د خپلې زمانې په طواغوت یې کفر نه وي کړی. او هم یې په شرک او مشرکینو کفر نه وي کړی، ځکه دیموکراتان، وطنپالان، قوم پرست، قانون سازان، کوم چې له اسلام څخه مرتد دي او همداراز یې په انتخاباتو کې په کاندیدانو او رایې اچوونکو کفر نه وي کړی، بالخصوص د دغه اسلام تمنسبو ډلو په رایې ورکولو همدا ډول وضعې محکمو ته په فیصله وړونکو یې هم کفر نه وي کړی، کوم چې د مصلحت او ضرورت د نوم لاندې دغه کفر کوي. په مسلمانانو واجب دي چې په دغو ټولو یادو ډلو او عناصرو د خپل توان سره سم کفر ښکاره کړي که په ژبه وي که په قلم او که په توره او نیزه بنده باید په دې کښې د الله تعالی د دواړو خلیلانو علیهم السلام تابع وي والله المستعان نو اوس هغه څه چې په مسلمان یې پېژندل واجب دي هغه دا چې الله تعالی د خلکو په ډله او تنظیمونو هم هغه څه فرض کړي چې په افرادو یې فرض دي په دې تنظیمونو او ډلو فرض دي چې یوازې الله تعالی په شریعت فیصله وکړي یوازې هغه ته فیصله ویسي څوک چې سرغړونه کوي د هغه په دعوت او اصلاح کې ثواب وګڼي څوک چې د بعضې شریعت نه په خپل زور منع کېږي د هغه پر خلاف جنګ وکړي بلکې د ټولو خلکو سره په دې دوه معناګانو جنګ وکړي چې سلامتیا او استسلام د هغوی د جنګ څخه تر هغې لاس وانخلي چې هغوی یا په خپله خوښه اسلام ته غاړه نه ویښي او یا د جزیې په قبلولو وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون که چېرته یې توبه وویستله لمونځ یې قایم کړ او زکات یې ورکړ نو په دین کې ستاسې ورونه دي او موږ په تفصیل سره ایتونه بیانوو د هغه قوم لپاره چې پوهېږي سورت توبه یولسم ایت بل ځای فرمایي الله تعالی چې که چېرته دوی له جنګه لاس په سر شول، نو الله تعالی د دوی په عمل لیدونکی دی. الانفال نهه دېرشم آیات بل ځای فرمایي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله د الله تعالی په لاره کښې جنګېږي او خلک چې کافران دي د طاغوت په لاره کښې جنګېږي نو تاسې د طاغوت له دوستانو سره وجنګېږئ یقینا د شیطان تدبیر او چل کمزوری دی النساء شپږ اویایم آیات بل ځای فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تاسې د هغه خلکو پر خلاف وجنګېږئ چې په الله تعالی او د قیامت په ورځ ایمان نه لري او نه حراموي هغه څه چې الله او رسول حرام کړي او د حق دین نه تابع کېږي د اهل کتابو څخه تر دې چې دوی جزیه په خپل لاس ورکړي او دوی ذلیله وي التوبه نهه ویشتم آیات د خلافت غږ راډیو مومن اورېدونکو د دغې لیکنې پاتې برخې به انشاءالله تاسو ته په راتلونکو خپرونو کښې وړاندې شي والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو راځئ د زړه له تله د هغو مجاهدینو پیغامونه واورئ چې بېلابېلو طبقو ته یې ورکړي د خلافت اسلامي یو مجاهد په حیث باندې بیا د شاعر په حیث باندې ټولو علمای کرامو ټولو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو ته خوانده او باسواده خلکو ته خصوصا اهل علمو خلکو ته دا پیغام دی زمونږ له خوانه دا پېشنهاد کوو دا اپیل کوو For all the Muhajir brothers مبارکه تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروسته له سلام نه د ټول امت مسلمه څخه زما دا غوښتنه ده چې د کفارو دا کوم د ظلم ستم پړاو چې په مؤمنانو او په مسلمانانو د نړۍ کونج و کنار کښې روان دی باید دې کښې مسلمانان فکر وکړي سوچ وکړي څنګه وکولای شي چې مسلمانان د دې ظالمانو د غلامۍ زنځیر ورمات کړي او د خلافت ازادې فضا ته او د اسلامي نظام ښکلې فضا ته راشي چې الهي قانون په دې خاوره کښې نافذ دی او خلکو باندې شرعي فیصلې کېږي الحمدلله دلته د الله نظام دی د کتاب او سنت فیصلې روانې دي او د نړۍ هېڅ طاغوتي سره رابطې نه لري نه کوم طاغوتي حکومت سره رابطه لري او ټولو مسلمانانو ته خصوصا هغه بادردو مسلمانانو ته چې ځانونو ته مسلمانان وایي او د کفارو په نظام لاندې شپې او ورځې تېروي هلته د کفارو بچي تربیه کوي هغوی ته هم دا بلنه ورکوم چې د تعلیم تربیې مربوطه مسله ده چې هغوی چاپېره دي، د یو خوا ته مسلمانان ځان ته وایي، بل خوا ته د کفارو د قانون لاندې هلته شپې او ورځې سبا کوي، هغې قانون ته خدمت کوي، د طاغوت بچیان روزي، د طاغوت بچیان بیا سبا را پاڅېږي، همدغه د مسلمانانو بچي روزي، وژني، قتله یي یا ظلم کوي، ستم کوي، تېری کوي، ربړوي یې. تاسې فلسطین ته وګورئ، افغانستان ته وګورئ، سوریه ته وګورئ، عراق ته وګورئ، چيچنيا ته وګورئ، په پاکستان ته وګورئ چې څومره ظلمونه په مسلمانانو باندې روان دي او با درده مسلمانان اوس هم په غفلت کې دي. اوس هم دا فکر وکړئ چې ياره د خلافت مجاهدين چې دي البته د بل چا د تاثير لاندې دي الحمدلله د خلافت مجاهدين دا صرف د الله رب العزت نظام د الله په ځمکه باندې غواړي نو موږ دوی ته بلنه ورکوو چې ای مسلمانانو خیر دی تاسې ځان سره سوچ وکړئ چې دلته د الله د کتاب د جناب رسول الله صلی اسلام په طریقو فیصلې روانې دي نظام د الله روان دی او اخوا ته مقابل کښې څو د ایس آی غلامان دي څو د ایران غلامان دي څو د کي جي بي غلامان دي څو د یو مملکت غلامان دي څو د بل مملکت غلامان دي ټولې فیصلې چې دوی ورته اساسي قانون وایي اساسي قانون خو قرآن عظیم الشان دی چې الله انسانانو ته را لېږلی دی خو دا یې پرېښی دی یو وضعي قانون باندې فیصلې کوي نو ای مؤمنانو ای مسلمانانو دا څومره مسلمانان چې په زندانونو کښې پراته دي د الهي قانون دپاره دا څومره زنانه چې د زندانونو د کپالو کې پراته دي، تاسې د دوی د ازادولو درد او سوچ ځان سره پیدا کړئ او دا یو فکر ځان سره پیدا کړئ چې زه څنګه وکولای شم چې خپل بچی د جناب محمد رسول الله په طریقه باندې تربیه کړم او خپل بچی د ابوبکر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالی عنهم صحابو په طریقو باندې مونږ تربیت ورته ورکړو. د قتیبه بن نصیم باهلي د محمد بن قاسم تاریخونه راژوندي کړو. او د نړۍ مسلمانانو ته دا وښیو چې ای مسلمانانو! راشئ د اسلامي نظام د سیوري لاندې خپل ژوند تېر کړئ. تاسې وګورئ دا اسلامي خلافت خاوره کښې څومره مسلمانان پراته دي، څومره الحمدالله خوشحاله دي، څومره په خوشحالۍ سره زندګي تېروي او څومره د الله د دین د نظام کارونه روان دي. تاسې تعلیم تربیې ته راشئ وګورئ، دعوة المساجد ته یې وګورئ، حزبې پروګرامونو ته یې وګورئ، نور الحمدالله د مجاهدینو تر منځ مینه، محبت او قوت وګورئ، بیا به د نړۍ د کونجو کنار کښې چې پراته خلق دي هغوی سره به دا درد پیدا شي چې راځئ مونږ هم دې مسلمانانو سره ملګري شو. ما یو ملګري نه پوښتنه وکړه چې تاسې کتیبه کښې هلته څومره ملګري تاسې سره شته دی؟ د کومو ژبو خاوندان دي؟ هغوی وویل چې مونږ سره د دولس ژبو خاوندان دي، ځکه الله رب العزت فرمایي، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان وروڼه دي. کفارو مونږ کښې زنځيرونه اچولي دي دا پنجابی دی دی پښتون دی دی پارسيوان دی په مختلفو مختلفو نومونو يې مسلمانان بېل کړي ول او دوی خپل حکومتونه کول خو الحمدلله هغه دور نور ختم شوی دی چې مسلمانان څوک وغولوي نو زه هغه و دو مسلمانانو ته ويم چې د طاغوت په خاوره کښې څوک د قرآن درسونه کوي څوک د حديث درسونه کوي څوک مدرسې چلوي، څوک تعلیم تطبیق کار کوي، څوک په دعوت او مساجدونو کښې کارونه کوي. ای مسلمانانو! ستاسې نتیجه بېرته د کفارو لاس ته ورځي، تاسې ته بس هماغه کفري نظام په تاسې حاکم دی، راشئ دغلته اسلامي خلافت ته چې دلته کومه خواري تاسې کوئ، دلته مدرسې چلوئ، دعوت او مساجد کښې کار کوئ، تعلیم تربیې کښې کار کوئ، تاسې به خاص د یو الله بندګان هستئ، د مخلوق هېڅ تاثیر به په تاسې باندې نه وي، الهي نظام دپاره به قرباني ورکوئ. او ستاسې نتیجه به دا راوځي چې الله به درنه راضي شي او بیا په نتیجه کښې به الله ربالعزت تاسو ته خپل دیدار در کړي، جنتونو ته به بوځي او د ذلت او د خوارۍ نه به خلاص شئ. نو زما دې ټول امت مسلمه ځوانانو ته، نارینه وو ته، بوډاګانو ته، کوچنیانو ته، ټول ته دا دعوت دی چې د اسلامي خلافت خاورې ته راشئ، اسلامي خلافت په خاوره کښې خپل شپې او ورځې تېرې کړئ. مومنو اورېدونکو! دا اوس زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. ان شاء الله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په الله عز وجل سپارو. هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله.